او دام دې چې دا دې کې ظرف مکان دې شیطان یجری روانیږي من الانسان په انسان کې مجرد دم پاغه زید رواني دود ویني کې لکه رګونو کې څنګه وینه ګرځي نو دا سه الله دی دشمن له تسلط ور کړي دې بدن کې ګرځي راګرځي نو علاج د سره باز علماء ذکر کړي وای لګاو روزه دا روزي اجر ثواب زکو چې چون کې دا دارګونه او دا بدن د تلو رات لوزه ده نو د لوګ یو د تل یو د روزي په سبب د لارې دل بدلی دیو جن علماء لیکلي ډېر موړو آله او ډېر دنیا والا راحتونه دا ګناهونو تراخ کل کوي او دا لوګه فقر او غریبي دا ایمان طرف تراخ کل کوي نو شیطان دا د انسان په بدن کې لکه د ویني په شان ګرځي او د تداسې امتحانن الله تسلط ورکړي د ته امتحانن دا سي تسلط ولاوي متفقن علیه وې دي حدیث باندې د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق مخکې ځل مونږ ویل باج خلکو ته ناپو غلطه ور هر کتاب کی کتابتن یا مصنف نه خطا راضی ځکه انسان وی کړ د دې کې علماء لیکلي ګور صاحب مشکات وای متفق علیه خوشارح مرعات المفاتیح کی وای چې مان دې مندل حدیث د انس رضی الله عنه دا په صحیح بخاری کې نو ظاهر ادا چې دا د افراد د امام مسلم رحم الله نه دا راغی دغه نه امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي نو پکار داو چې وېدا سي ویلې چې رواه مسلمن رواه مسلم د دې کې ګوره یو خطا دا را ورته ان شاء الله شمیر د لومبي جل کې تقریبا سکم سلو پورې خطاګانې راځي نو یو په کدام د دې کې دی وی متفقن علی او شارح وی دا حدیث بخاری شریف کې نشته امام مسلم رحم الله باب الاستیزان کې ذکر کړی باب الاستیزان کې ذکر کړی حافظ ابن حجر رحم الله موي ذکر کړی چې دا صرف امام مسلم رحم الله ذکر کړی ای ذکر کړی نو یو وجداوا دا یو حدیث در لمخ کې تیر شوی یو حدیث در لمخ کې تیر شو دا یو سل دی شرح کې خو یو سل درويشتمه صفحه ده هغه کې موږ د نسبت یو کتاب تکړو خواغانو اے لکه حدیث راوړوي الله تعدو فی السبت قال فقبل یده ورجلیه وقال نشهد انک نبی حدیث زرتیر شو کړه شمه صفه کې درلود دا بل صفه باندې وګوره چې پانه راوړ دی ولسمه صفه باندې اخر صفه کې وګوره هل تی وی دی رواه ترمذی و ابو داود و النسائی دا سی وی دی کنه خو دا په سنن ابو داود کې دا حدیث نشته حافظ ابن حجر رحم الله درایا کې وای چې دا امام ابو داود نه نقل کړي دارنګي دا حدیث هغه په خپل سنن کې نه ذکر کړي دا دې کې چې دی وای رواه ابو داود رواه ترمذی او ابو داود او نسائی دا ابو داود دا لفظ دې کې خطا باندې خبرو رسیدای کنه لا دو زینا تیر شل نور ور سره ور سره بیا در ذکر کو چې دا خدای راضی نو په دې اعتبار دا علما او چلی کړي ځکه باج علما یو کتاب په سلټو نه کوي او دا ډېره خبره ده ډېره خبره چې حج لتلو نو یو مسله نو بیا مې مولوی شاهد اقبال صاحب لوي دا وګوره ناغه درس ترمذی کې د محمد تقی عثماني نه رويست هغه نقل کړي وا د عمدة القارینه مار پس عمدة القاری ولټول نو عمدة القاری کی یو مسله واغه غلطه نقل کړي و فکر په خبره وا کله کتاب پس کتاب لټول پکار وي نو درس ترمذی کی یو مسله او هغه اوالم پاغي ور کړي و چار پس موږ کته نو ناقل نه خطا شوی فکر په خبره وا او مسله سو مسله درست نه و بلکې په عمدۃ القاری کې هغه شان نه و د باج علماء شان دای ته الله را مهنت ورکړي یو کتاب خبره ذکر کی چرواه ابو داود اور پس ابو داود لټای نو چې ابو داود کی وینا لکه دې کې د متفقون علی ویلی والله د دې دین لوی شان ده که څوک هم خطا شي رس ور پس ور څوک راشي نو دا حدیث د افراد د مسلم رحم الله نه ده